صفات ماشاءالله تاسو وي قاعده کې نو زه تاسو د تکي په پويږي او ډېر شرح به نه کوم تاسو د مخ کې ذکر کستا سو یادې په صفاتو کې موږ د صفاتو پوره وضاحت او داغي فواید ذکر کړو او دا خبره مو ذکر کړې و چې امام دانی ول اعلم ان قطب التجويد وملاك التحقيق معرفه مخارج الحروف وصفاتها مدار د تجوید په دوو سيزونو دی حروف مخارج او د حروف صفات او دا خبره هم د ذکر و چې معرفت الصفات اغمم من معرفت المخارج د صفات په جدل ډېر باریک دی په نسبت د مخارج وي سیدا والولايات بالصفه الا من عرفها صفات باندې راتل نشي کوله مګر هغه څوک چې صفات پیژني په خطبه د کتاب کې د فرمایلی دی واجب علیهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات چې واجب دی په خارج قران باندې چې د مخارج په جن او بیا صفات په جن صحیح ده نو مخارج په ذکر او په صفات ذکر کړي او د صفاتو نه مراد شپږم شعر څو شپږم شعر وایا او مخارج الحروف دي نو هغه کې د صفاتو نه مراد څه دي صفات لازمه دي ځکه صفات عارضه ناظم ته د څلور د شمشیر نه تر دو او یا هم پورې په مختلف عنوانات بیا ذکر کړي دا صفات لازمه په دوه قسمه متبادله او غیر متبادله په دې کې په دې څلور اشعارو کې درته متبادله ذکر کړي او ورپسې دریو شیرونو کې بیا ذکر کړي غیر متبادله ذکر کړي حمزه جیم دال قاف با با کاف تا دا حروف شدیده دي یې جنې شدت کنه پی جنې ما خو تفصیل کړل وبین رخوین و شدید لن عمر او د رخو او د شدیدو په منځ کې لن عمر حروف دي کوم حروف دي دی وو چې کوم د لاره جمع کړی دی خو صدق تل دی مجموعي ذکر دی دا وحورو تر جمع ان په معنا پوښل کړه وصاد ضاد طاء ضاء مسبقه دا ثلاث حروف حروف مسبقه دي په دې سلورو سیورونو کې ناظم صاحب د صفات لازمه او متضاده او ذکر وکړو د اختصار د وجنه د صفاتونو نمونه او د هغه حروف او د هغه ابداد دا درې سیزونه ذکر نمونه حروف او مقابل ناظم سے دا سے ولې ونکړ چې صفات قویه او ذکر کړي او صفات ضعیفه په دې ذکر اول د قویه ذکر کړي او بیا ضعیفه او بیا به رسو شیرونو کې یو بل ذکرونه ذکر کړي دا د دې مقابل جواب دا به مصنف د قوت او د ضعف خیال نه کړي بلکې د افساد خیال کړي د یو بل مقابل ذکر کړي